دا صورت چې شروع کو د دې نامه دا طه مکی صورت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی زیات زور به پدې کې په اصلاح د عقیدې وی خاص کر دوه مسلې به بیانې یو د الله تعالی د توحید مسله چې د یو الله عبادت کوي د الله سره په عبادت کې بل هیڅوک مشرک کوي او دویمه مسله به په دې کې د غي تشجیع رازړ ورول الکه ځان نه بادران جوړ کې د دین په مسله کې ځان تکړه کې بوزدل او ډرپوک مکیږي قدر د هر چا کوي عزت د هر چا کوي عاجزي هر چا ته کوي خو د مسلې په بیانولو کې ځان کې دغه دی شجاعت پیدا کې بهادران د چا د بریتونو تاولو نه دغه کېږي ما یریږي ما که پویږي پویشه که نه پویږي د موسی علی السلام واقع به د تووري ګوره موسی علی السلام یو سر دی او د فرعون جابر حاکم په شانت لوی جابر او لاړو دغه په مجلس کې وته دین بیان ک کنه دا ټکه خوخه نه دی خو استاد سه بکره ناکله وی د دغه دین د خبره بیان برکاتو چې په فرعون باندې ټرار ولګید بیا دغه وار پار خطاو او د به دا دین بیانه او هغه واسه غړمبېده آخر کې راواغشت الله پاک چې دینو په دریاب کې هلاک که سره د قوم نه خو څنګه چې د سورت یاسین په الفاظو کې ساجیبا سر دی تاسو که د دې تلاوت کوئ نو د دې هم ساجیبا سر دی سوره طه وای سو زره کاله مخکې چې لا الله اسمانونه او ځمکې نه وی جوړې کړې سوره یاسین مشکات کې تاسو ویلی او سوره طه الله د دې تلاوت ملائکو ته وک نو تعجب وک ملائکو چې وای دومره لوی قران الله به یو امت تلیږي چې داغه دا دوا یاتونه دون لوی دي نو خدای خبر چې هغه قون قران سمري وی خوشخبری د هغه سینو هغه امت له چې دا قرآن ولا ورنازلیږي خوشخبری د هغه سینو له چې کوم سینو کې دا قرآن پروتي او خوشخبری د هغه جبو له چې کومې جبې په دې قرآن دغه کیږي خبرې کوي او لګیا یې وینا پې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ځان بستړی کو د شپې به ودرید دونه به ودرید چې دا مبارک خپې به وپړسې دي او کله په یو خپه ودرېږه بیا په بل خپه ودرېږه بیا په بل خپه ودرېږه په خپل هم داسې کار کو چې کله کافرو ولید چې دا پیغمبر خو داسې شپه تیری هغوی پروپیګنډې شروع کړې وای دا قرآن چې الله را لېږلی دی دې پیغمبر ته د دې دپاره را لېږلی دی چې دا قرآن په دی یو مشقت او تکلیف دی په تکلیف کې اچولی دی هلکه خدایم په خیر کې د دې خوند نه څه خبر یې چې د قران په وینا کې څومره خوند دی نو الله وایي بسم طه الله خپويږي په خپل مقصد په مانو د دې ټکو ما انزلنا عليك القرآن منګه نه دی را لېږلې پیغمبره پتا باندې قرآن ما انزلنا منګ نه دی را لېګلې علیک القرآن پتا باندې قرآن مجید لتشقا د چې ته ځان په تکلیف کې واچې دا قرآن د دې د پاره نه دی ما را لېګلې چې تا ته تکلیف ورسی لکه څنګه چې کافران وایي بلکې دا قرآن خدمت کول او د دې تلاوت کول دا سعادت او خوش قسمتی ده لتشقا د دې د پاره چې ته ځان په تکلیف کې واچې الا تذکرتن مگر دا نصیحت دی الا تذکرتن لیکن دا قران نصیحت دی لمن یخشا د هغه چا د پاره چې څوک د الله نه یریږي قرآن خو دار چا دا پر نصیحت دی خو دا نور خلق ته فیدې نه اخلي او دا خلق ته ساخلي فیده الا تذکرتا لیکن دا نصیحت دی لمن یخشا دا هغه چا دا پاره چې څوک یریږي د الله نه او دا دومره عظیم کتاب دی چې چرته زما او ستا او د یو باچا کتاب نه دی تنزیلا را لېږلی شوی دی تنزیلا را لېږلی شوی دی ممن د طرفه د هغه چا نه خلق الارض والسماوات العلا چې هغه پیدا کړې د ځمکه او اسمانونه اوچته د هغه لوی رب د طرف نه دا قرآن نازل شوی دی چې داغه دومره طاقت دی چې اسمانونه هغه پیدا کړی دي ځمکه هغه پیدا کړی ده نو که د دې قرآن خدمت دی وکړو نو دون لوی خزانه وسره دي چې الله به د دنیا او د آخرت سعادت نصیب کړي خو ګورې که د دې مخالفت دی وکړو نو بیا به د سره سبل سوشي تنزیلا را لېږل شوی دی دا قرآن ممن د طرف دا غشانه خلق الارض وا چې هغه پیدا کړې د ځمکه والسماوات العلا او هغه اسمانونه اوچته الرحمن مهربان الله چې دی علی العرش استوا په عرش باندې هغه ناست دی الله د خپل شان مناسب په خپل عرش باندې ناست دی الرحمن مهربان الله چې دی علی العرش استوا هغه په خپل عرش باندې استوا کړی دا ناست د خپل شان مناسب او دومره لوی بادشاہي ده او دونه لوی قدرت دی له خاص داغه د پاره دی ما هغه مخلوق فی السماوات چې هغه په اسمانونو کې دی له خاص د الله د پاره دی ما هغه مخلوق فی السماوات چې هغه په اسمانونو کې دی لکه ملایکه وما او هغه مخلوق فی الارض چې پس مکه کې دی دا تمام اسمانی مخلوق تمام زمینی مخلوق دا صرف او صرف د الله دی خلقا په پیداوخ کې د الله دی بل چانه دی پیدا کړی ملکن مالک هغه دی بل څوک نشته خا وما او هغه بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دي د اسمان او د ځمکې په منځ کې لکه نور سپومه ستوري وما تحت السرا او هغه چې لاندې د ځمکې نه دي سرا دغه ته وایي دا لمده ځمکه نه ده تاسو دا ځمکه چې راکنوي نو دا خو وچه ده خو چې څه ځای پورې لاړ شي نو بیا پکې لونوالي راشي هغه لمدې ځمکې ته دغه وایي سره طالبان چې خیرې کوي وایي الله دې تحت السرا ته ورسوه یعنې دونه ځمکه کې ننوځي چې هغه لاندې لمدې ځمکې ته لاړ شي او هغه چې لاندې د لمدې ځمکې نه ده دوستانو دغه قدرت شو علم سمره دی علم و ان تجهر بالقول او کته په زور وی یو خبره نستا دی زور کولو تاسو دونه ضرورت نشته فانه یقینا د الله یعلم السر هغه عالم دی په پټه خبره و اخفا او په ډیره پټه باندې که پټه خبره وکي او که ډیره پټه وکي په دې تمام هغه ته پټه او ښکارا سوا اون یو شی دی بیا ته د د الله قدرتونه دغه د الله علم ذهن تیار شو جوړ شو چې جوړ شو اوس داوه بیانوي الله الله پاک چې دی لا اله نشته معبود بر حق لایق د عبادت الا هو مگر هم دغه الله دی تاسو ویلو خبره چې دایره شي په مابین د نفي او د اثبات کې هغه تخصیص پیدا کوي له الاسماء الحسنى د دغه الله د پاره دی نامې خیسته چې کومه نامه وتالی که یا الله ویم سیدا که یا رحمان ویم سیدا که یا کافی وی یا شافی وی ټول نامې خدي ما وی ځان کې د دې مسلې د بیانولو د پاره د دین مسله چې بیانوي د اخلاق او بخیال ساتي بد اخلاقی به نه کوي خو د چا د روب نه بدغه کېږي نه مرغوبه کېږي نه بهادری که پویږی پوی شی کنی واقع وری هل اتاکا و هل اتاکا آیا راغلی دی تا تا حدیث موسی خبر او واقع د موسی علی السلام موسی علی السلام واقع د تراغلی دا چې کله غد مدین نته کور والا او بچی وسره وو او مصر ته تلل او توره شپه ده لار هم د ګډه وړه ده او یخنیم ده چې روانو د مدین نه تلو د شعیب علیه السلام د ځای نه مصر ته د الله په حکم اذ را النار په هغه وخت کې چې هغه ولید اور چې داسې تلل په دې لاره باندې د د ښي لاس ته غر دی توه هغه غر کې چې ګوري اور دی نو دې کور والا ته وی تاسو دلته ایثار شئ او زه به لاړ شم هلته مې اور ولید دوه فیدې به وکړو یو به دای چې هلته به تپوس وکړم لار رانه روکه ده د لارې معلومات به وکړم او بل به د لږ اور راوړم اور لمبه چې دلته پې ځان دغه کې توده کې ازرا نارن پاغه وخت کې چې هغه ولید اور فقال لاهله نو دوی خپل کور خلکو ته سوته وی ام کوسو تاسو ایثار شئ دلته ایثار شئ ګوره د جمع لفظ استعمالی نو یا خدا دی چې کور والیم دی بچیم دی او یا دا دی چې کور والے یوازې هم صحیح ده ځکه درانه چې خبرې کوي د خلکو سره نو د عزت خبرې کوي تاسو ایثار شئ دلته ولی انی آنستو یقینا ما اولید په دې غره کې نارن اور نو تاسو سوال وکړئ چې حضرت په اور څه کې چې غره کې د اور ولیده دا ما به شپه ده یخنیم ده او لارم ته ګډه وډه شوې ده لعلی شاید چې زه آتیکم منها راتللو کم تاسو ته د دغه اور نه بقبسن په یو شغله قبس لږ اور چې د ډیر اور نه راوالی دې ته قبس وایي او اجدو یا زه اومومم علی النار په اور باندې هدن لار خودونکې لار رانه روکه دلته به سوکي د لارې تپوس به تې وکم اور به دله راوړم وایي ښه موسی علیه السلام ورغی چې ورغی هغه ځای ته نه اور شته او نه بل څه شته د الله تجلی ده او په یو تکه شنه شین بوټي باندې اونه باندې د الله تجلی کیږي اچمک وای فلما اتاها هر کله چې دی راغی هغه ځای د اور ته چې هغه کوم ځای اور ښکارېده نو نودیه هغه ته اواز وکړی شو یا موسی ای موسی دلته ورونه نشته دی ها دا یو ټکی دی چې هدایت شته ته وی راهنمایي به زما وشي انی انا ربک یقینا زه چې یم انا ربک زه ستا رب یم زه ستا رب یم نو غوږ کېده خبرې درته کېږي غوږ کېده خو پیله دا دی فخلعن علیک وباسه دا دواړه کېړی سته دا کېړی دی وباسه مونږ ته به استاد معنی کوله پڼې سته فخلع وباسه نه علیکه دا دواړه پڼې سته دا ستا چې کم پیزار دی دا په خپو کړی دی دا وباسه فخلع وباسه نعلیکا هغه دواړه پیزار استه دا وباسه الله وتوی دا کېړې دی وباسه ولی یو وجه دا ده چې تواضعا و ادبا ته چې طالب او مسلې ته غوږ دی نو ځان کې عاجزي پیدا کا عاجزي او د عاجزۍ یو صورت دا دی چې دغه دغه کا کېړې وباسه بل دا دی چې په مجلس د دغه کې د دین کې آداب او خیال ساته او آداب دادی چې کېړې د پخپوی او ته قران ته ناسې دا بیا د بیدان یو وجه د پاره د سه د تواضع چې عاجزي اختیار کا او بل دا دی چې د ادم وی په درس کې چې د دین درس کیږي د دوه خبرو به ډیر خیال ساتي یو د عاجزه او یو د خپل کتاب ادب دا به بیا اندازې کوي مخامخ یې خو دا د الله بار بار شکر ادا کوي بار بار شکر وباسي چې نن دا زمونږ دا درس دی او دا ستاسو د دې نیکانو خلکو دغه دی چې زمونږ درس ډیر په خاموشي وي الله دې تاسو سره ډیر خو کی الله هم د دنیا او د آخرت سعادت نصیب کا ګوري درسونه دا نه خاموش ني دا الحمدلله ستاسو خوش قسمتی ده نو ما وی د آداب او خیال او د تواضع او د عاجزۍ خیال دا ډیر کار بل دا دی دا زه مبارک او مبارک او مبارک زینو له شور شه دا پخې و پوری موګی چې دا پخې مبارک شي خیر سره تاسو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه لا ورځي زیارت له نوس په وګدا را تاویږي سړی په هغه میدانې کې کوشش دا کوي مړه دا دغه مپخ پو کوي ناسو ته وی دا کیړی هم دقه سه راځه راځه راځه چې بیا په دروازه باندې راننو زه باب السلام باندې نو بیا خاصم جمعه ته بیا بیا نشه په خپو کولی چې د مبارکو زینو پورې د دا قدمونه دغه شي ولګي چې مبارک شي انک یقینا ته چې بالواد المقدس ته پاغه میدان پاک کې توان چې دا غي نامه تواده وادو یو معنی خلک کوي خوړو او یو د دې معنی کوي د دوو غرونو منځ کې کولاو ځای موږ ورته دره وایو ته یې په هغه میدان پاک کې وانه اخترتک او ما ته غوره کړې د خپل نبوت لپاره د خپل نبوت لپاره مې غوره کړې نو څه چلو که فاستمع ته غوږ کېده لما هغه خبرو ته یوحا چې دا غي وحي کول شي تا ته نو پیله خبره دا ده چې زما د توحید انني یقینا زچیم انا الله ز الایم انا الله ز الایم لا اله نشتر معبود برحق لایک د عبادت الا انا مگر هم زیم بل څوک نشته نو ځانونه مه ستړی کوئ فاعبدني یوازې زما عبادت وکړه د بل چا عبادت مه کوه یو مسله د توحید شو دا د ایمان مسله خو یوازې ایمان نه ښه چې بس وې کلمه ویم اعمالو ته هغه کوه زور ورکه و اقیم الصلاة او ادره و منځو د مانځه اهتمام وکړه لذکری د پاره د یادولو زما دا مونږ ځکه کوا چې په دې کې زه د الله ذکر وکم مونږ ګوره ټول د الله ذکر دی او په دې ایمان سره او په دې اعمال سره بستا تیاری وشي د قیامت لپاره ان ساعت یقینا قیامت چې دی آتیتون راتلون کې دی اکادو قریبه ده اخفیها چې زپټ ساتم ده دا قیامت را روان دی قیامت بسل راځي لتجزا د دې د پاره چې بدله ورکړي شي کل نفس هر یو نفس ته مسلمان ته غیر مسلمان ته دیندار ته غیر دیندار ته بما د هغه خبرو تسعا چې د نفس دغه کوشش کړي چا د ښه کارونو سعی کړي محنت چا د بدو کړي فلا یسدنک نو من دی نکی تعالی عنها د دی قیامت نه د قیامت د تیارې نه دی تعالی منی نکی من دی نکی تعالی د قیامت نه منو هغه څوک دا بی دین خلق بلګی مړه قیامت شرط دی څوک دا غزینه پرې کړې شوی لکه راغلی دی چې ته قیامت قیامت وې من دی نکی تعالی د دی قیامت نه منو هغه څوک لا یؤمن بها چې هغه ایمان نه راوړي په دې قیامت وتبع هواه او هغه تابعداري کړې وي د خپلو خواهشاتو رسول الله په باره کې الله دا ټکې بیانوي خو اورول موت ته دي خام فتر دا ته به هلاک شي چې د قیامت خیال نه ساتې موت ته مسله ده نو ته به څه شي هلاک بشي بیا زړوری یې چې لږ زړور شي او دا هغه بې اندازې د مینې او د محبت خبرې دي دا په ښي لاس کې دې څه دي وما تلک بیمینک او څه دي دغه ستا په دې ښي لاس کې یا موسی ای موسی وما او څه شی دی تلکا دغه بیمینه که چې دا ستا په خلاص کې دی یا موسی ای موسی دا په خلاص کې دی څه شی نیولې دی موسی علی السلام په خلاص کې امسا و قال نو هغه وته وی هي عصواي دا زمام ساده ګورې د محبوب ته چې موقع ملاو شي او د خپل محبوب سره سړی ملاو شي نو ګورې بیا خبرې اوږدول خوند کوي ښه هسې بانې جوړوي او خبرې اوږدوي ورنه مختصر استاذ وایي کلام دونه پکار دی چې څومره حالات تقاضا کوي که د هغې نه زیاتوی بیا کلام غلط دی ریاضه الله وتوی دا په خلاص کې دي سدي نو بس دونه پکار دی چې عصنه امسه ورز چې کلام زیاتی یا کلام کمی هغه غلط شي کلام لیکن دلته وګدای هيا ګوره یو دا وی دا شه دا عصایو زمام ساده او دارستو خبرې کوي ما وی دا موخې شرط ملاویږي د دې وجه نه موسی علی السلام خبره دغه کوي اوګدای هيا دا چې د عصوایا دا د یې معنی کوي زما دا زما امسا ده اتوکا او علیها او زه تکیا کوم په دې باندې ما وی چې مزل نشي کولی او امسا خو د سره کننو نیم مزل به د تاسان شي اتوکعو زه تکیا کوم علیها په دې من په خپل کمې دی ورنه دا امسا د انبیاء او سنت طریقه ده د بزرګانو طریقه ده په کارو چې سړی ځان سره امسا ګرځي ډېرې لوی فایدې پکې دي بیا اندازې یو ځل مونږ چې اول کال تلیو حج ته نو غارې سور ته تلو نو غارې سور ته مونږ تجربه نه وه څه ملګري ما سره د دې وطن نو مونږ زه تیز تلم چې تیز تلم خو چې نیمې پورې ورسېدم بس خپو کار پرېښو چې پرېښو نو دلته کې یو کس ډېر ښه سړی دی هلته امسا خرڅېده هغه امسا یې راله واغېسته هسې یې واغېسته ماله ما ته وایي دا ستا شوه مړه نو چې امسا مه راواغېسته داسې و لکه سره چې ستړی نوم ټوله مزل راته دغه شو نو دا دی اتوکا او علیها زه تکیا کوم په هغې باندې ما وی امسا کې ډېرې فایدې دي بیا اندازې یو واه شبه او زه پانی را سندم پدی واه شو او زه پانی را سندم بها پدی امسا علا غنمی خپل وزو تا الک وزی ساتل او دا سرول دا ګوره صدا سپک کار نه دی چې ته به شرمېږي دا د موسی علی السلام او زمونږ د رسول پاک بلکې د اکثرو انبیو دا سنت طریقه ده اخرى نور نور ضرورتونه دي مثلا سپې د باندې راغې بدماش نو سبا سره کې پنځه به سره دغه کې نه خو شمسا د سره ټس به ورکی داسې مار راغې مثلا او د سماتی دغه دی زمکه کلکه ده په امسا باندې زمکه راو کنه ولوټه و دغه شي ده شجاعت بهادری ورکي فالقاها نو هغه اوګور اوغورزول د امسا فاذا هي پسناګه ندا شو حیت مارو تسعا منډي والی دا یو معجزه قال الله وتوي خذها رونی صدا ولا تخب ميريګا سنعيدها زرد چې موږ به واپس کو دا امسا سیرتها الاولى هغه خپل طریقې اولې ته هغه خپل طریقې اولې ته نو اوله طریقې سوا چې امسا وا او ما غسي یو معجزه لګه بل معجزه در کوم خه دا خیل اس راواله د گریوان کې ورکاو د تر غس ترخت چې دنکه او بیا راو باسه چې د دنکه او راوي وسه داسې چمک وو چمک وی بیا یې دننه که چې بیا یې دننه که چې راوی ویسته بیا سمو وی دا دی بله معجزه خ ود موم او یو ځای که یدک لاس ته مراد دلته د لاس نه غون لاس نه دی ښه مزري استاذ وی کفکا دا ورغوي الا جناحک خپل اړخته دا خې لاس دی راواله دا ولې داسې مې وکړو لنوریک چې مونږه اوخایو تا ته من آیاتنا الکبرا دا غنخو زمونږ نه چې کمی غټی دي نبوت مې دله درکو دغه د دوه غټې معجزې شوې او خیر سره نورې بم در کوم اوس ګوره بهادر کوي او لاړ شه فرعون ته او زما دین وته بیان که اذهب لاړ شه الی فرعون فرعون ته انه یقینا دا فرعون چې دی توغا د بغاوت کړی دی د سرکشي کړی ده زما د دین نه سرکشي کړی ده منډه لګي په دین باندې پوي کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خير من الاولى دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب ته خپل رحم په موږ باندې وکړي رب خپل توفیق زموږ سره شامل حال کړي د خپل عظیم کتاب رب صحیح پوی را تراکي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب صحیح پوی کړي رب د قران او د حدیث اتباع زمون نصیب وګرځي رب للهیت او اخلاص مونږ پیدا کی رب د شهرت او د نامې نه رب ته سمون حفاظت وکي رب د قران مجید او د حدیث چې کم خیر برکت ته مونږ له په دنیا کې مراکې زمون کورانو ته ورکی زمون بچو ته ورکی په قبر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 ته وته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي زمونږ د ملګرو با بچی دی بار تلی دی هغه ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاکي کامیاب خپل وطن ته راولي نور ملګری تلی عمره لا هغه هم دعاګانې وکړي چې الله پاک توفیق الته د اعمال ورکړي الله روغ جوړ خپل وطن ته راولي وصلی الله